الرحيم وړاندې نه مولانا بیزاوی والا دا خبره ذکر کړې و و اطلاقها عليهم على طريق التمثيل اطلاق د دې په منافقانو باندې دا تمثيل دی او استعاره نه ده چې ویلو کنه دا ځکه نو ویلي چې په استعاره کې دا قانون دی کنه مولانا چې مستعار له به بالکل حذف نه وي کچرته قرینه نه وي کنه نو بیا به خلق کلام ډایرک پچا حمله په مستعار منه باندې د دې مثال دا څو کنه وي زو قول د زهیر کې پسند د غزمری کې چې هغه شاه کې صلاح د تام صلاح دی فدیل لدا اسد شاه کې صلاح کې مولانا سوچ کوا که په دې ځای کې چرته دا شاکس صلاح ټکی نه وي نو د اسد نه به خلک هم هغه معنا غسته چې کومه به بالکل په کلام کې د مشابه د سره بویم نشته مشابه پکې د سره نشته نه مذکور او نه مقدر یو رنګ پکې نشته کشته پکې نه نو استعاره خو دې ته وایي کنه او په دې مخ کې دې کې سمون بکمن کو پاسل کې هم نال ته خو مبتدا دغه شته کنه مشبہ ځکه چې مقدرم څه شي کنه کله نو د هاذا دغه څه شي دا او څه شي نه ده تمثيل دی استعاره ومن ثم د دې د وجنا د دې وجنا څه وجنا چې استعاره په هغه ځای کې چې هغه مستعار له من کل لوجو څه شي کنه هغه کټي یعنی هغه خلق چې هغه انتهایی بلیغ فصیح او بلیغ خلق او ډیر خخ کوزیدون کی په عباراتو کې او صحرا من ساحرین ساحرین دا مطلب چې کلامونه ډیر لطیف او ډیر باریکی تب دسه قسم خلق یې یضربون عن عن ان توهم التشبيه ته صواب غلط ته ان توهم التشبيه دی به بالکل توهم د تشبیه نم ځان ساتي یعنی په کلام کې به د څه ټکي نه ذکر کوي چې د هغه نم څه شی معلومه کی تشبیه چې تشبیه ته معلومه شونه بیا استعاره څه شو استعاره خو بیا ختم شو کنه حیثیت خو بیا څه شو کنه د استعاره حیثیت کلی دا غي دای چې ته د څه ټکم ذکر نه کې چې هغه ټکه مهم هم د چای د تشبیه چې دا سره ذکر نه کې کما قال ابو التمام ابو التمام یو شعر وای ويصعد حتى يظن الجهول بان له جهول بان له حاجه في السماء مولانا دلته کې مثلا دا یو کس ته خپل ممدوح څه کوي صفت کوي هغه صفت دا کې چې ای زما ممدوحه ته په دې مراتبو کې هم داسې بره خېجې خېجې خېجې خېجې هم داسې روانې نو یو جاهل کس نه دی چې سخت جاهل کسی وی هغه دا ګمان کوي چې د دې اسمان کې سکار دی التلا چرته لا او دا ګمان د صحیح کسته کړ جاهل کسته و جاهل ته دا پته نشته چې دا غره لپاره چې کم چیزونه پکارو هغه ټول الله ته مهیا کړل دا هغه اسمان کې سکار دی هیڅ کار نشته نو د اعراض کې وګوره د خيج حتی چې جاهلان دا ګمان کوي ها چې د په اسمان کې څه شی دی کنه هغه استکار دی اوس مولانا ګوره یو علوی مرتبتی ده پریدا ده یو علوی څه شی ده مرتبتی دا مشبه ده یو علوی مکانی ده چې بره تلخیږي دا مشبه به ده خو دې د بلا بچی دا مشبه به نه دا علو مکانی دا د څه طریقې سره ذکر کړل چې په دې کې د سره د تشبیه بینم نشته چې د علو مرتبه مشابه هر د چا سره د علو مکانی سره بر چې سړی خيږي د دې سره په مرتبو کې چې سړی اوچتیږي دا سره مشابه هره یعنی د دې تشبیه تشبیه د سره په کلام کې څه توهم نشته بلکې کم شی چې په علوی مکانی باندې مرتب کیږي نو هغه په چا باندې مرتب کړل په علوی مرتبتی باندې او د سره په دې کلام کې دا څه شایبره توهم د تشبیه نشته نو معلومه شو دا خبره چې کم مهاره خلک دي کم سحره خلک دي او مهاره خلک دي ماهرین دي نو هغه ماهرین په کلام کې د سره د تشبیه طرف ته التفاتم نه کړای توهم ټیک شو چې خبره د څه شو نو بیا قران کریم کې چې دا سمون بکمون ویلې شنو دا ضمیر خو دا خبره د چاره د منافقانو نو هم دی سم دی دی بکم دی دی عم دی نو دغه ذکر خو شو نه مشابه خو شو اگر که په لفظ کې نشته خو مقدر کل سي کنه بیا وها هنا دلته کې اگر که ترک شی دی ذکر هم شته نه به حذف المبتدا مبتدا کټه لیکن دا په حکم د منطوق به کې دی ځکه هل مقدر او کلا مذکور مخد نو ثم بكم دار تو چې دا است تمثيل لکه استعاره ده ونذيره نذير ده دي نذير ده دي چې دا مش دغه خان ده یری یا چې ډرپوک دی دا تعبیر د ډرپوک سړی ده فتحه د تن من سفیر الساقه فتحه دا وزر سکی دا وهی او د سفیر السافر سیټی چې سوکو غږ شپېلې وای کنه نو د شپېلې وون کې د شپېلې په وجه باندې دی دا خپل وزري به د سی کولا او کړي دا غړې دی وزارو کې دی بس ټول رپی منډه وای بیا تاسو پوه شو اسدنا اصل کې دا شعر چې ویلې شوی دی نو اول نه د شعر ویونکې دا عمران بن حطان دی د خوارج سردار د شبیبی خارجي خزه لګیدلې و د ته شکست ورکړو چاته د حجاج ابن یوسف ته نو دا کس ته وی بیا عمران ابن حسان ته د دمکیانې ورکول چې زبا دې مړ کما نو هغه ورته وی تبا ما مړ کې وېزه دې پیژنم وې ما باندې سمریز مړ کېږي په جنگونو کې خود ټاپس بچي بیا ټاپس یاري نو بیا الته کې فتحا به دغری کول او کړی بیا تخت د سفیر د چې سیټي والے سیټي وای او आवाज وکي نو ته بیا د هغه د आवाज نه څه کېږي هغه بیا تخت ها کړی له دې ویل کېږي ته پوه شو کنه تاسو دا غشې نیولې خو ته پوه شوې کنه پوه شوې کنه مطلب دا رسې څه او نو وای یو منټ دلته اوس ګوره دی وای ما ته پته را چې ته زمری او جنگونو کې خو بیا نوعامای او بیا ری وزری کولاو کړی او تختی ای ما ته چې دا خبرې کوي دلته مقصد پدې کې لري چې اسدن علیه ګوره اسدن علی انت اسدن علیه انت اسد علی نو مشبہ ذکر ده اگر که ملفوظ نه دی خو مقدر دی خو مقدر کلا نو دی وجه نه دی ته مونږ ویل شو چې دا استعاره ده کدی ته مونږ ویل چې تمثيل نه هاذا دا ټول لا تمثيل چې مونږ وی دا په صورت کې چې ضمیر منافقین ته راځي چې چاته نو چې منافقین ته ضمیر شي بیا په کې مشبہ شته نو بیا په کې استعاره ته مونږ نه شویلې بیا به ته مونږ څه شی وایو تمثيل علا پدې چې دا آیات شریف با فضل کت التمثيل دا فضل کت التمثيل شي یعنی خلاصره تمثيل بشي خلاصه برچا شي او نتیجه بشي دا فضل کا لفظ راغل دا اصل کې د دینه ماخوذ دی خان او خلکو بچ حساب کو نو دسی به فذالک فذالک فذ اخر کې پیدا وي فذالک فذالک نو دا فذالک فذالک به اخر کې وي د حساب په اخر کې نو بیا خلکو د دغه د پاره د خلاصي او د نتیجې د پاره د لفظ راول بیا فضل کا دغه ویل کی یعنی د حاصل او خلاصه را چاره او وین جعلت کته یو ګرځه مستوقدین ته دا ضمیر چا ته راځي اچھا مستوقدین ته اے دا مستوقدین ته ضمیر راځي اچھا چا منافقین ته نه نفهی علی حقیقتها بیا پکې دا استعاره او تمثيل نشته بیا څه شری په حقیقت ته معنی دار انهم دی خلقو لما اوقد کمزوري کړي وو د دې قوتونه څه کړي وو نو بیا یې دقه معنا ده ښا بیا پکې څه شی نشته دا تمثيل تمثيل نور پکې بیا اس نشته نو معنا یې دارا چې د خلکو چې بلک کراو نو فذهب الله بنورهم وترکهم داخره کې پریخو په ظلماتو کې چې متحیرو او د حیث حواس مختلف او قوتونه کم شو د سی بیا مو چې د دې کارن د حق نه کاڼه د حق نه د سینا بلکې صحیح بدا خبره کاوه چې الله تعالی ته نارانا سکړه لری کړه نو بس د دې هغه حقیقتا بس داسې قسم کارونه وشو نو بیا پکې تمثيل تمثيل نشته خدا ال چې ضمیر چا ته راځي و ثلاث قرات بالنفس على الحال او دا درې ندي دا لستل شوی دی بالنسب على الحال به سمت دا درې واړه نه دي سمون بوکمون نو په دې کې به اعتبار الاعراب خبره کوي وې دا درې واړه دا لستل شوی دی په نسب علی الحال په چا باندې من مفعول ترکهم وترکهم الله تعالی دی پریخي دی وترکهم الله تعالی دی پریخي دی په حال کون د دې کې چې سمن بوکمن ها دا تمام نه ده اصله ده اصل صلابتون اصل د دې څه شی دی هغه سلامت ته کلکوالی ته وایي سم من اکتزاز الاجزاء د اجتماع د چانا او ومنه قیل حجر اصم خلق حجر اصم وي کم کانی ته سړی وي چې کله کې مز او قنات سم اغن سما دا اغه نيزي ته و چا ډیره زیاته او چې هغه مجاوف یمنس کې دغه نه یمنس کې خالی نه پکې ډډه نه بلکې څه شي هغه د د ډلې نو دی مقابله کې وسنګ وای کوټلی دا شی ډډ دی دا شی کوټلې دی نو چې په منځ تش نه کنه هغه ته خلک وای چې دا څه شی دی دا کوټلې دی تاسو ناراضی نه زما معنی نه نو څه چلو کوم تاسو وای منځ ډکی کنه نو منځ ډکی نو د الله بندا چې منځ ډکی نو دا ډک خنوم نه دی کنه دا خو مفهوم دی دا خو څه شی دی اوس دا ډک شي نوم پکار دی دا هیڅ د مثال لکه څخانه کم ځای نه وایدل ته وزه د سی وزه غړی وزه جنگیر پورا باندې مخ کې راشه دغه کې څخانه دروي ما خو په جندا خدا دغه نوم څه دی نو د څه بواجه کې څخانه نو یو د شي مفهوم یو د شي څه شي نو دا ډډ نه اوس به ته وایې چې د ډډ ته ډډ نه وایي دا تش ته ډډ وایي که نو ډډ یې نوم دی تش یې مفهوم دی یاره ډېر ښایسته خبرې کوم ارمان دی تاسو به پوه شوئ په دې باندې زما به خبره پوه شوې که نه چې یو داسې نیزی چې هغه تشی نو تشی دا د هغې مفهوم دی اوس چې تشی نو د هغې نوم څه دی نو ډډی ډډی تشی دی نوم یا یو چې په منځ کې ډکې دا مفهوم دی نه ته وای کوټلې نو دغه څه شی دی اسم دی هر شی چې معنی او کنه معنی او دغه شی دی پوه خبره نه ما صحیح ده او سمام قارور استه وای سمي یو منټ سمام القارور دا دي ته وای کنه چې هغه شیشه سره څه شي کنه بس هغه چې سړی بند کی کنه قاروره شیشه بوتل یا د سړی بند کینو دی ته ویلې سمي به مسما شو په دې سره فقدان د حاسه السمع فقدان د حاسه مسما شو په دې فقدان د حاسه السمع چا سره چې حاسه السمع نه کنه دا وای سمعي څه نه کوي کار نه کوي نو دې ته څه ویل کېږي اسم ولی لأن سببه ځکه سبب د دې دار فیکون چې وی باطن د سما لأن سببه ځکه سبب د دې دارې چې باطن د سماخ څه شي کنه مقتنع دي ځکه سبب د دې دارې چې باطن د سماخ هغه مقتنع دي ډک دي لا تجویف فيه پای کې څه خالیواله تجویف او خېټه پکې نشته چې مشتمل په هوا يسمع الصوت چې واوري دې आवाज به تموجه په تموج سره په چا سره په تم اے مولانا دا غوږ نه دی کې دنه نه زی خالی نو چې خالی زی پای کې څه شي هوا نو ته چې आवाज وکم نو ټاک د سیده هوا راځي راځي راځي راځي دنه نه لای شي یو بل د سیو ټک نو ټاک ټاک دندره ډول د مخ په شان شعر پر غوږ کې پروت دی د سیوړه کوي نو دا هوای پکې نو دا هوا د لهرونو د چپو په ذریعه سره څه شي راشي هوا الته چې سړی لرګي چې نو ته چې لري نو دولاله نو مونږ شه لرګي خو بلې چولې کنه د لري نه چې ټک شي نو مطلب دا دی چې هغه هوا سړی روستو نه اوري روستو اوري ورته کې تبر راپری دی روستو چې چتای نو روستو ټک د څه چل نه کوي دا د هوا د لهرونو په ذریعه باندې څه شي راځي نو د دې د غوګونه دنه د سری چای کې د هوا سره امکان نشته نو چې هغه پکې نشته نو مطلب هغه هوا دغه نه کوي چپی نه وای نو چې نه وای نو دی نه وای اوس پوه شو کنه ها ستړی کړم ماسي ځکه سبب د رداله چې باطن د سماخ مقتنز دی لا تجویف فيه په دې کې څه شی نشته چې هغه بیا مشتمل په هوا چې دی واوري صوت بتموجه په چپو د چا سره دی بوکم او عام ادا ست او دا وش البوک الخرس ګونګه ست او الخرس ته وای نو بس یو شی ده نو پوه شو کنه ګونګیا ست او چې چاړای عام ست او عدم بصر ته وای خو چر شان نه سی شی کنه بصر وقد يقال لعدم البصيره او عدم بصيرت تمول نو عام ست او عدم البصر خود چر شان نه بصارت دا دیوال ډون دی کډون نه دی وای شابه شابه رون نه دی که ځکه رونوالی دی ته چې عدم بصارت خو چې د شان نه خوسي که نه د د د شان نه بصارت نشته او سړي ته څه ویلی شي چې رون ځکه د هغه د شان نه څه نشته یا دویم دا دی چې عام دي ته هم ویلی کېږي چې له عدم البصیرت سترګې خو دومره دومره دي غټې غټې خو بصیرت ته الله هم دی ورکړل نو هغه ته هم څه ویلی کېږي